بسم الله الرحمن الرحيم باب الزيارة يوم النحر دا کتاب الحج شروع ده باب نمبر 129 او حدیث نمبر 1732 د باب نمبر 82 نه د دوا تیانا کم چې ایام حج دی هغه شروع دی خه ایام حج موږ مخکې ذکر کړیو چې شپږ ورځې دي نو که یو سړی په پنځم ورځ باندې واپس راځي تعجیل کوي نو هم جایز ده او که یو سړی دیار لسم ذوالحجې ته ایساریږي شپږمې ورځې ته نو داغه خوخه ده څنګه چې قرآن وی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی ومن تاخر فلا اسم علی لومبنی ورځ یوم الترویه وا اتم ذوالحجه نو باب نمبر 82 83 84 پای کې داغه حواله سره بیانو به د باب نمبر 85 نه تر 100 پوري د نهم ذوالحجې د يوم عرفه او واپسي د مزدلفې د هغې حوالې سره بيان و د باب نمبر ایک سو ایک نه د لسم ذوالحجې حوالې سره احکام هغه شروع شوي دي د يوم النحر حوالې سره د قربانۍ حوالې سره په دې کې زیاتره باب زیاتره ابواب د قربانۍ حوالې سره هم تیر شو او بیا د هغې په غاړه کې هغه هارونه اچول او قلاید او اشعار د هغې کول دارنګې په دې ورځ باندې اصل کې شپږ کارونه دي یو په دې ورځ باندې ړومبنې د رمیه کول دي سړی د مزدلفې نه منا تراشي نو اول کار هغه رمي کول دي غټ شیطان ایشتل دي جمرة العقبه ایشتل دي او صرف یو جمره په مینا کې درې جمرات دي مخکې را روان هم دي درې جمرات دي خو په یوم النحر باندې صرف یو جمره کم چې مکی ته نږدې ده صرف هغه ایشتل دي بې د هغې نه بعد ذبحه ده بې د هغې نه بعد حلق دی یا تقصیر دی بې د هغې نه بعد طواف زیارت دی طواف زیارت نه بعد سعی ده او د سعی نه بعد واپس رجوع ال المنا دی واپس مینا ته واپس راتګ دی نو د لسم ذوالحجې حواله سره د ابواب شروع دي او د احکام شروع دي خو اوس په دې کې باب زیارت یوم النحر د قربانې په ورځ د یوم النحر په ورځ باندې طواف زیارت کول طواف زیارت په لسم تاریخ هم کول شي په یوولسمیم کولی شی په دولسمیم کولی شی او تر په دولسم بانی تر د غروب آفتاب پوری کولی شی خو په یوم النحر بانی کول هغه افضل دی خ امام بخاری دلته د یوم النحر قید لګو د طواف زیارت سره یو خو په دی ورځ بانی افضل دی خ او دویمه خبره دا ده چې د قرباني په ورځ باندې پدې کې امام بخاری په یوم النحر باندې دا تصریح وکړه ځکه د نبی علی سلام د طواف زیارت متعلق په دې باب کي روايات مختلف راغلي دي بعضي امام بخاري ذکر کړي هم دي دا بعضي تعليقات خو به داغي جواب هم کړي دي چې داغي مطلب څه دی او د ابن عمر عملی ذکر کړي دي ابن عمر یو شدید الاتباع صحابي دی د نبی له صلوات و سلام نو داغه د عمل په ذریعہ باندې د نبي علیه الصلوة والسلام هغه عمل هم ښودلی دی چې اصل کې د پیغمبر عمل هغه څه وو. نبي علیه الصلوة والسلام د هغه متعلق دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د غرمی منځ د په مکه کې کړي دي بعضی روایتو کې دا راځي په بعضی روایتو کې دا راځي چې د غرمی منځ دی مینا ته را رسولی دی یعنی تیز تلی دی مکی ته او واپسی راغلی دی نو د غرمی منځی مینا ته را رسولی دی بعضی روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف زیارت چې دی نو هغه د شپې کړي دی دا ټول روایت دا راځي خو د دې ټولو منځ کې تطبیق هغه ممکن دی هغه داسې دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غرمی مونږ دای په مکه کې کړي دي په مکه کې کړي دي او بالکل پاغه څنګه چې وخت داخل شوی دی په هغه ټیم کې نو مینا چونکه مکی ته نږدې ده او سړیو ته زر را رسیدې شي چې کله په سورلې بانی نو بندو ته زر را رسیدې چې تر دې چې کله غلند لار اختیار کې نن سبا خو د صفا په دی لار باندې چې روزي دغلتا سعودي حکومت نفق جوړ کړی دي سورنګانی جوړ کړی دي نو په هغه سورنګانو باندې بندر اوزینو یو سړی چې ښه چاق راځي او ښه تیز راځي نو یو سړی نیمه ګنټه کې مینا ته هغه را رسیدی شي نیمه ګنټه درې په وخت کې او بیا چې بنده په سورلۍ باندې یا په اوخه یا په پاس باندې هغه را رواني نورم تیز را رسیدی شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غرمې واپس مینا ته را رسیدلې دي دراصل چونکه د ماسپخین وخت هغه باقی وو نو کوم خلکو ورش خډیرو نو کوم خلکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین په وخت کې په مینا کې لیدلې دی نو داغي دا خیال راغلي دی چې یرا پیغمبر مینا کې دی نو د غرمي منځ به هم دل تکړی خو اگر چې پیغمبر د ماسپخین مونز هغه په مکه کې کړی دی خا نبی علی السلام دا طواف زیارت د د شپې کړی دی اصل کې نبی علی السلام خوراغه واپس مینا ته د شپي چې کله شپه شوه شپه کې لږ آرام کړی دی بیا را پاسېدلې دی او د شپې د شپې بیا راغلې دی بیت الله ته نو په غزه کې نفلی طواف کړی دی او د نفلی طواف نه بعد بیا را روان شوی دی چې سهار کیږي واپس مینا ته راغلې دی نو کومو خلکو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې لیدلې دی نو هغه دا وی چې نبی علیه السلام طواف زیارت حالانکه هغه نفلی طواف دی نو هغه دا ویلي دي چې پیغمبر طواف زیارت هغه د شپې کړی دی نو د روایتو منس کی هغه تطبیق غم ممکن دی چې هغه داسي چې د ورځې هغه فرضي طواف یې کړی دی او د شپې هغه نفلي طواف له بیت الله ته راغلی دی امام بخاري هم دلته دا وایي چې نبي علیه السلام په ایامو د منا کې چې په منا کې دا څو ورځې هغې قیام و نو د شپې به د پیغمبر عمده ترتیب و چې رکسات به آرام وکړو به به کعبې ته په تیز به راغی نو نفلی طواف به وکړو ځکه چې لږه فاصله ده او واپس به بیا سهار سهار ته را رسیدلیو مینا ته باب زیارت یوم النحر د قربانی د یوم النحر په ورځ باندې طواف زیارت کول وقال ابو الزبیر عن عائشه وابن عباس رضی الله عنهم چې اخر النبي صلی الله علیه وسلم الزیارت الى الليل ورستو کړي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الزیارت زیارت نو کم خلک چې وی چې طواف زیارت اغه رستو کړي دی نو هغه د الزیارت معنا کوي ال الليل چې نبی علیه السلام رستو کړي او طواف زیارت ال الليل شپې ته لیکن حقیقت دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام طواف زیارت هغه د غرمې د مونږ نه مخ کې کړي دي د ماسپخین د مونږ نه مخ کې کړي دي تر دې چې د غرمې واپس را رسیدلې دي مینا ته نو په دې کې اخر النبي صلی الله علیه وسلم الزیاره کوم خلک چې وایي چې اصل کې د شپې هغه نفلی طواف یې کړی دی نو هغه دا وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورستو کړي او زیارت د بیت الله دلته مراد د زیارت د بیت الله مراد دی هغه طواف زیارت چې کوم فرضي طواف ته طواف افاضه هغه ته مراد نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو کړي زیارت د بیت الله ال اللیل شپې ته یعنی زیارت د بیت الله به روستو کو په شپه کې هغه نفلی طواف داغه د پاره به رامنډه وکړه په دې بل باب کې په دې بل روایت کې امام بخاری اغا عمدغه معنی ته اشاره کوي ويذكر عن ابي حسان خ او یا بل دا کم خلق چې اغا دا وی چې طواف د طواف زیارت خو د شپې هم ممکن دی په دې کې خو شک نشته چې موږ په سر کې ویلې چې دا درې ورځې بنده کولې شي نو بل معنا د اخر النبی چې اخر په معنا د جوزا معنا دا چې نبی له صلوات و سلام جایز کړي دی طواف زیارت یعنی هغه فرضی طواف هغه د ال اللیل تر د شپې هم جایز کړي دی چې یو بنده د شپې هم تلی شي او د شپې هم طواف زیارت هغه کولی شي ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس نه روایت ته چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یزور البیت ایام منن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به زیارت کو د بیت الله دلته وګوره د زیارت نه مراد غ زیارت د بیت الله د څنګه چې په مخ کې روایت کې موږ معنا وکړه نبی علیہ السلام به زیارت د بیت الله کو په کوم ورځو کې ایام منن د مینا په ایامو کې د منا په دغه ورځو کي نبي عليه السلام به د بيت الله زيارت له هر شپه راته د شپې براغه نفلي طواف به وکاو واپس براته منا ته او دا د بیت الله سره دغه محبت د وجنه او داغي د لیدو د پاره او د ډیر نهایت د شوق د وجنه وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا روایت دلته امام بخاری د دو مقاصدو د پار راوړی دی یو دا چې نبی له صلوات و سلام لکه دا مینا ته واپس راغلی دی د غرمي نو د ابن عمر روایت راوړو چې ابن عمر به هم مینا ته د غرمي را رسید په یوم النحر باندې ځکه ابن عمر ډیر شدید الاتباع صحابي دی نو د چه دا عمل داسې کړی دی مطلب دا دی چه او دی د نبی علیه السلام دا غا عمل نه یو ویخته برابر دبا دغه نه کو یعنی هغه سي عمل به کو څنګه چې پیغمبر کړیو نو ابن عمر د د د عمل په دې خبره باندې دلالت کوي چې نبی له صلوات والسلام هغه د غرمي منا تر رسیدلې دی او د ورځې طواف زیارت کړي دی یو یو وجه دا دویمه وجه دا ده په دې کې امام بخاری لکه دغه دفع د وهم کوي چیرې پیغمبر دومره تیز مکی ته تللی دی طواف زیارت یې کړی دی سعی کړی ده واپس مینا ته راغلی دی دا ممکن ده نو ابن عمر او ابن عمر بم طواف وکړو او بیا به لکسات آرام موکو او بیا به مینا ته را رسیدو او لا غرمه به پاتې وه وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ابن عمر به طواف کو یو طواف هغه طواف زیارت او دا غینه بعد به سعی مکړه ثم یقو یقیلو او به به لکسات قیلوله وکړه لږ ساعت به آرام وکړو د غرمې ثم یاتی منن او بیا به منا ته واپس راته یعنی یوم النحر د یوم النحر په ورځ باندې ورفعه عبد الرزاق حدثنا عبید الله او عبد الرزاق چې دینو هغه دا روایت مرفوع ذکر کړی دی چې ابن عمر اصل کې دا عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کړي یعنی هغه مرفوع ذکر کړي او د موقوف په زیبان یعنی د پیغمبر دا عمل ذکر کړي چې نبی علیہ السلام طواف زیارت به وکړو او به به لکسا ترام وکړو به مینا تر راته امام بخاری دلته هغه موقوف ذکر کړي دي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله تعالى عنها فرمایي چې منګه حج وک د نبی له صلوات و سلام سره فافضنا يوم النحر نو منګه غ طواف افاظه وکړه طواف زیارت هم وکړ یوم النحر هم دې باندې امام بخاری باب تړلې دی چې الزیاره یوم النحر نو منګه طواف زیارت وکړو طواف افاظه وکړه په یوم النحر باندې په لسم ذوالحجه باندې فحازت صفیه نو صفیه رضی الله تعالی عنها هغه ته حیز راغې دام ام المؤمنین دا فاراد النبي صلی الله علیه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه منها دا غینا د اغه سو چې اراده کوي یو سړی د خپل کور والانا مطلب دا دی چې هغه ته د نزدېکت اراده وکړه نو فقلت عائشه وی ما ته ویلی چې یا رسول الله اے دا الله پیغمبر انها حائز هغه ته خو هیز راغلی دی نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې حابسته نهیا چې آیا هغه به منګه اس خا ایاغي منګه ایثار کړیو یعنی هغه منګله ایثارون کی دا مطلب دا دی چې هغه طواف زیارت نه دی کړي دا غي د وجه نه اوس منګه ټوله قافله بای ایثار یو قالو نو اغي تو ویل چې یا رسول الله دا الله پیغمبر نه نه بلکې افاظت یوم النحر خ اغي طواف زیارت کړي دی په یوم النحر باندې په لسم ذوالحجه باندې ها البته دغه پاتې دی طواف وداع پاتې دی طواف وداع کم چې هغه د رخصتې طواف دی نبی له صلوات والسلام فرمایل چې اخرجو زی چیزو مطلب دا دی چې په حایزه باندې طواف وداع هغه نشتا ها البته طواف زیارت که په دغه ورځو کې چې کوم دا لسم یو لسم دو لسم که په دې کې یو حایزه یو زنانه هغې ته حیض راغلی و هغې طواف زیارت ونه کړی شو نو خیر دی کله چې هغه پاکه شوه طواف زیارت به وکي که په دیارلسمه پاکه شوه او که په څوارلسمه نو هغه به طواف زیارت وکي او بیا به هغې نه بعد ځي او که طواف زیارت یې کړی نو پای باندې طواف وداع هغه پې نشته ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشه رضی الله عنها افاظت صفیه یوم النحر چې صفیه رضی الله تعالی عنها هم طواف زیارت کړو یوم النحر د لوی اختر په ورځ باندې باب اذا رما بعد ما امسا او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا په دې باب کې امام بخاری ذکر کوي چې اصل کې د رمی وخت په لسم ذوالحجه باندې دا خود د صبح صادق نه چې یو سړی د د زوال نمخ کې مخ کې په لسم ذوالحجه باندې دا غټ شیطان ولي جمرۃ العقبه ولي او په دې نور ورځو کې دا غي چې کوم مستحب وخت نو هغه د زوال نه بعد دی دا درې واړه شیطانان به بیا د غرمې نه بعد تولي د زوال نه بعد خو په لسم ذوالحجه باندې په یوم النحر باندې کې یو سړی د عذر د وجې نه تاخیرو کې په رمیه کې او ماخامی ولي نو آیا امام بخاری وی بالکل جایز ده افضل خدا د چې سړی د ورځي ولي خو که یو سړی ماخام ته رمی ایثاره کی نو هغه ماخامی مشته شي باب اذا رما بعدما امسا او حلق قبل ان يسبح ناسيا او جاهلا کله چې یو سړی که دی لکه په دې افعالو کې تقدیم تاخير د دنه وشو نو په د باندې هیڅ هم نشتا خو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په دې دریو افعالو کې په رمیه کې او په ذبح کې او په حلق کې کدی یو سړی نه تقدیم تاخير وشو نو په دې باندې دم راځي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه او داغي وجه دا ده چې اصل کې حج کې خو په لکونو خلک نو یو سړی دی لکه داغه نه د غلطي هغه احتمال هغه ډیر کم وي خصوصا په اوس دور کې ټیک ته په ابتدا کې کله چې هغه لومبنه حج کېدنو په هغه وخت کې خدا یو عذرو حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داغنا ته پوسو کړې شو په یوم النحر باندې په مینا کې د دې سيزونو حواله سره فیقولو نبی علیہ السلام به جواب ورکاو چې لا حرج هیڅ ګناه پې نشته او هیڅ فدیه وغیره پې نشته یو تن ته تپوس وکړو چې د الله پیغمبر حلقت قبل ان اذبح موږ مخکې د دې جواب ورکړیو که چرته دا تقدیم تاخیر دا نه وي نو د خلکو تپوسونه ولې کول خو مقصد دا دی دا خلک چې تپوسونه کوي نو دا ترتیب دا ضروری دی ها نبی علیہ السلام په دې کسانو باندې فدیه وغیره ولنه ځکه چې ړومبنی حج دی د پیغمبر په تابعداری کی او بلا رشته یو لاک د پاسه خلق دی فقال وی ویلی د دی وجنه نبی علی سلام ټول حج په سورلی کړي د دې لپاره چې هر یو صحابي او هر یو سړی ویني چې پیغمبر څنګه حج کوي فقال وی ویلی حلقت قبل ان اذبح چې ما سر او خورو مخکې د د ذبح کولو نه حالانکه سر د ذبح نه بعد خرول دي نو قال اس خبره نشته اذبح اسی ذبحک ولا حرج او اس حرج نشته قال بل تن ویل رمیتو بعد ما امسیتو بخاری هم په دې باب تړلې دي چې ما رمی وکړه پس د ما خام نه نو وی ویل اس حرج نشته باب الفتیا علی الدابه عند الجمره دا, دا باب مخکې کتاب العلم کې هم تیر شوی دلته د دې کتاب الحج کې امام بخاری سره عند الجمره دا قید متړو د دې لپاره چې د کتاب الحج سره تعلق دی یو خو په دې باب کې امام بخاری هغه داوي چې په سورلۍ باندې کې یو سړی تاند مثلا د یو مسلې ته پوسو کی او ته په سورلۍ باندې سوري نو تا غلا د مسلې جواب په سورلۍ باندې هم ورکول شي ضرورتا دا جایز ده ځکه بعضې روایاتونه لکه دا من راضي چیرې ته د دین مسلې ته په د سورلۍ نه ځان له منبر م جوړوه چې ته په هغې باندې لکه مسلې کې بلکې خه لاندې په قلار راکوز شه او په وقار سره د دین مسلې هغه بیان کا یو خبره ده دویمه دا ده دا عند الجمره دا قید سره د دی وجنه لګی چې د جمری سره خو په احادیثو کې د دعاګانو غختلو داغي بیان راغلی ځکه چې دا غشاعر الله دی دعا غختلو بیان راغلی دی نو دلته دا وایي چې خیر دی که ضرورتن یو سړی تانه د دینی مسلې ته پوسو کی نو توله د مسلې جواب اغم ورکول شي فتوا ورکول علی الدابه په سورلې باندې عند الجمره د جمرې په خوا کې حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحه عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع نبی علیہ الصلات والسلام سور په سورلې باندې وقفه معنا څه ځکه په دې بل حدیث کې هم په دې باب کې راځي وقفه علی ناقته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوخه باندې سورو نو سورو په سورلې باندې فی حجۃ الوداع په حجۃ الوداع کې فجعلوا يسالونه او د حجۃ الوداع د دې هغه وجه تسمیه هغه به د دینه بعد کې چې کوم باب را روان دی پای کې براشي ان شاء الله چې د تحجت الوداع ولې وي فجعلوا يسالونه نو شروع شو خلک چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوو، یو تن وویلې چې لم اشعر زه پوه نه شوم فحلقت قبل ان اذبح نو ما د د ذبح نه مخکې سر وخرو نو وی ویلې خیر دی اذبح اوس ذبح وکا ولا حرج او هیڅ حرج نشتا بل راغې نو وی ویلې زه پوه نه شوم او دا لم اشعر همداغه امام بخاری چې په مخکې باب کې ویلي چې ناسیان او جاهلن یا په هیر باندې یو سړی نه داوشي یا جاهلن ناپوه وي د دین په مسله باندې ځان نه پوی کړی نه امام بخاری هم لم اشعر هم د دین هغه الفاظ خس کړي چې زه پوه نه شوم فنحرت قبل ان ارمیا او ما د شیطان د اشتونه مخ کی ما نحر کو قربانی می وکړه حالانکه آباد کی کول پکار دی فقال نوی ویلی ارمی ز اوس شیطان ولا ولا حرج ویس حرج نشتا فما سئل النبي صلی الله علیه وسلم یوم اذن عن شیء قدم ولا اخر الا قال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په دغه ورځ باندې چې د کمی مسلې ته پوسو کړې شو چې هغه پهیې کې مخکیوالی او وروستووالی راغلی وو، الا قال مګر ده هر یو په جواب کې ویلو چې افعل ځه اوس یې وکړه ولا حرج او هیڅ حرج نشته حدثنا سعید بن یحیی یحیی بن سعید حدثنا ابی حدثنا ابن جریج حدثني الزهري عن عیسی بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر دا يخطب يوم النحر نبی د امام بخاری دلته هم د دینه هغه استدلال کړي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یوم النحر په ورځ باندې خطبه ورکوله یعنی هغه د مسلو جوابونه غي ورکول خ عبد الله ابن عمر ابن العاص غوي چې ده نبی علیه الصلاة والسلام لیدلی وو، شهد النبی یا دی حاضر شوی وو د نبی علیه الصلاة والسلام خوا کې یا یې لیدلی وو د الله پیغمبر چې هغه خطبه ورکوله په یوم النحر د قربانۍ په ورځ باندې فقام الیه رجل نو یو سړی ودرېده فقال وی ویلې کنت احسب زما خو دا خیال وو چې ان کذا قبل کذا چې دا فلان کې عمل د دې فلان کې عمل نه مخکې دی حالانکه هغه دا غي نرستو ثم قام اخر او بل درید فقال نو وی ویل كنت احسب زما خپل دا خیالو چې دا فلان کې عمل د فلان کې عمل نه مخ کې دی حالانکه دا سه نه وا بلکې هغه عمل دا غي نرستو دی حلقت څه مطلب د دی یعنی حلقت قبل ان انحر د یو مطلب داو چې ما د قربانې نه مخ کې سر وخرو بل وی چې نحرت قبل ان ارمیا ما د رمې نه مخ کې قرباني وکړه واشباه ذالک او دغه شانتی نور تو پوسونو نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دی هر یو لپاره جواب کې ویلي افعل ولا حرج ز اوس وکا او اس حرج نشتا لهن كلهن دی ټول ته په دې ټولو مسلو کې دا يو شان جواب ورکړ، لهن کلهن، دې ټولو له په دې مسلو کې يو شان جواب ورکړ، فما سئل يومئذ عن شيء الا قال، نبي عليه الصلوة والسلام نه په دغه ورځ باندې چې د هرې مسلې تپوس وکړې شو مګر د هغې په جواب کې ويلي و، افعل ولا حرج، ځه اوس يې وکړه او هيڅ حرج نشته. حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته نبي عليه الصلاه والسلام په اوخه باندې سورو او هغه وخه ولاړه وا فذكر الحديث او به مخ کې دا نور حدیث ذکر کو تابعه معمر عن الزهري او په دې روایت کې معمر چې دی نو هغه د صالح دغه متابعت کړي دي او دا روایت هغه ذکر کړي دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين